کچیر هغه مزکه مردوړه وه یا خشتا و تیژه مردوړه وه د هغې نه طبي نه صحیح کېږي که نه هغې نه مسه نه صحیح کېږي لأن طيب أريد به الطاهر ځکه چې هغه طيب و چې په آیات څه ذکر شوی دا مراد هغې نه طاهر و فتیمم و سعید طیبه د خلاصای نشته د پکولی دی کې دی کنه سعید نه فی ذاته چې په خپل خو دا پوک وی کنه ولې بټای پکول شي خلاصای نشته د طهارت ته کې سعید نه فی ذاته چې په خپل دا امر دور وی مې به تو څه پوکو دا خو د پکول زریادو الادو ته ظلم په باندې پکوي کلمه لکه یبکسه یبه چې کې مې یبه مونته او داس کې یو څه مونږ کې هغه ضروري چې به پوکې وی کنه د بین نه پسای کېږي مس پر راو ده مس په باندې کا او ته بین نه باندې سي حصول دا پیدا کېږي که نه چې لکه څرنګه ته بل دې پر چې داغه شرط ته چې شهید د پوک وي هم ځکه د پوک وي دا انګل مزه پر دا کنه مکان په کوله شرط ته ا مکان د پوک وي په مردو ځي باندې خو مين نه راوکېږي مکان دې پر اته کنه طهارت شرط ده اوس دې المزو دې پر المزو دې پر طهارت دې مکان شرط ده طهارت دې بدن شرط ده طهارت دې جمعې شرط ده زوی به دې پوک وي و ته بنه پر کنه اګه سوید په کوله دغه شرط ده به دا سفر ته چې مس په سای کېږي المزه په حق شي هغه مزکا چې کله وچه شوله پوکه ده حدیث مبارک وایي چې زکات الارض یبسها زکات الارض یبسها په کوله د مزکه دا د وچوله ده چې وچه شوه بس پوکه شوله المزه پر پوکه شمیر لا شي و د تبنه پر یا غسیان نه پوکه په د وچولي سره نه پوکېږي حالانکه دواره د پر هو کړه کلمین دا او کاتبین دا دواره د پر ا دغه مکان او سعید کړه په کوله شرط پر جواب دا چې ټیک ته دواره د پر شرط ا ت ب ن پر شرط چې هغه سعید به پوک وي مده پر شرط چې مکان به پوک وي کنه خو ا ت ب ن پر د پوکولا چا غوښته دا دغه دلیل سکتا عبارت کو نستا فتیمم سعید تو یبا کنه آی عبارت نس غوښته عبارت کنه هغه پروګرام دا چې دا به پوک وي کنه اګنه تبین ویا او د موضوع پر د مکان پوکولا عبارت نس نروغره هغه دلالت نستا هغه المزه په حق شوی چې د مکان په کولې د پرکیم دلیل رغلو چې دلالت نسو او سره معارض نه چناندو پوکا د خبره واحد کړه معارضه نو کو مقابله نو کو خبره واحد رولو حدیث رولو چې بس پوکا دو کنه او ته بل نه پروي چې نه هغه هو کنه وتيمم سعيدا طيبا دغه چې کومې عبارتونه سره د قرآن پاک د آیات دغه کنه الفاظ په خپل په کوله غوري کنه دا د خبر واحد نه هغه په کوله نه په کې کوم په خبر واحد سره ثابت ده زکات او ارضی بسو ها اې دې کوم ځکه په کوله دا خبر واحد سره ثابت ده کنه ا د په کوله د برا کلاک نه ده لکه څنګه چې کنه کلاک په کوله او آیات غوښته کنه ته باندې پره سره معارض ده المس په باندې کا دا پوکا دو چې وچه شوی پوکا دو خو ته بین دې نه په صحیح کېږي که نه دا خوره به درې کوي چې بدره خوره شي به پام دې کا یا چې یې به په باندې وبای وې که نه په یې به ومینځ دې یا خط جمع وې که نه توند وې مردوړي توند دي که نه ګاز په باندې پروته ده وچه شوی په دې ګار باندې ته بین نه صحیح کېږي دا دې کې توند جمع ګار دو پښې پابو دې دا ګار پروته دا ګار دا که نه مردول شو دا کنه په دې باندې بي نه صحیح کېږي او که وچې جمع مردول دي وچې جمع دي په باندې ګاډ پرې وته بیا په ګاډ باندې بي صحیح کېږي ځکه چې دا ګاډ یې نه مردول شو دا جمع وچې وې کنه یې سره ګاډ شو دا دنه مرد پرې ته بي صحیح کېږي ويستحب لعادم لما وهو يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء يتوزأ وإلا تيمم وصلى مستحب دي ا ورکوين کې دي به دې پورا وهو يرجوه وحالا کې دو امید وي دي به دای امید لري و دای امیدوار وي دي به چې کوم یبه مې دې شي بیر پر مستحب دي ان اخر الصلاه ته چې دې په صد کول میز ال اخر وخت تر اخر وخت رسه و ان وجد الماء کچره په اخر وخت یبه مې دې فبها يتوزع او داسته وکړو او په د اخر وخت د لمونځ وکړو والا تیمم وصلى او که چېرې نه وي که ته بینده وایي او بیا لمونځ وکړو دا مسله ده چې په اول وخت خو یې به نشته خو د اصلي د امید ده چې زړه کې انتظار وکړو که نه ګنټه نیمه ګنټه مشپښین وخت یا په ویژدې ده نه کدو کېږي که نه په اخر وخت به زه یې بېرته ور ورسېږي به مې پیدا شي که نه یو به ملاو شي په اودس باندې لمونځ کړل شه به دا مستحب دی چې په الحال د لمونځ نه کو که نه اخر وخت ته انتظار وکړو ويستحب لعادم الماء مستحب دی ورکوین کې دی به د پراو خو حال چې امید یې لري چې لمونځ په سر کو اخر وخت رسې که چې په خیر شي به مندل او دا سم نو کو کني ته بینده وي مندل کو دا به احلاف مذهب ده امام شفیع صاحب یې چې نه په اول واشه د لمونځ کو بل کو کنه په اخر وخت دی بیم دې کو مې دی بیا کنه په اول وخت مين بهتر ده په اول وخت په تبلو د مين زوکو دا اوله ولا مسله دو چې امام حنیفه صاحب د خپل استوز نه حماد نه پدې خلاف وکړو اوله ولا مسله فکر دغه دو د امام حنیفه صاحب استوز کنه حماد رحمه الله دواړه چې تاسو راوندي په سفر شدي او دا امید سا چې رښتیا انتظار وکړو په اخر وخت به به پیدا شي کنه او یې سوي چې زه خو په ته باندې باندې کوم میز نن میز کو په سټ کوم نه په خاطر کوم هغه په ته باندې میز کو په حوال وخت امام سبه چې یاره یې به اخر شپې دوه کېږي کنه زه خو که انتظار وته که انتظار وته کو په اخر شپې په دوه سبه باندې میز وکړه یې به یې مندله خو دا هغه که نه عادم المعنی المراد هغه ده چې یو مین به اوریا وي به که مین له نږدې وي که نه یبو به خطیبین سره نه تر ونه ده دغه مین یبو یو مین ولا وریا دی یا یو مین چې تاوی نه وریا دی کنه خدا مې دې شته چې مش کنه په اخر واشه کنه مین به کزونی وی چې میر به یې به تر ورسېږي یبه مې سپلوز باندې روشي کنه بیا مستحب خبره دو امام صاحب چې مستحب د ښه خبره دو که چې می در په سټ کو په خیر وښه ده کو انتظار ده ته وکړو دا که دا ټکر چې وي صاحب له عادم الماء مستحب دي کنه اور کوین کې دی به د پرا چې بل می اې د پر مستحب دي چې کنه می دا په سټ کو په خیر سره وکړو اې دنا دنا حال کې دار باندې مکړی دو چې کچره کنه هادم الماء نه و واجد الماء ده یې بوشتای څنګه بیا میز په اول وخت بهتر ده په اخر شنه بهتر ده دغه مسله راونه دوی چې میز په وال شو وخت بهتر ده که په اخر وخت بهتر ده دا به په موقیتو صلات شو کنه دا مسله روشي شوافیو کې چې میز په وال وخت بهتر ده مطلقاً کوي وي که ژمه وي هر میز بالکل اعظم سره په وکا په مخ بر مزه درځل په چار دي مستحب خبره ده سبول مستو د سره جوړی کړ په چار دي درنګ مفشین ټول مزه جوړی په چار دي می د خلاص څنګه تفصیل لا غون مزه جوړی دي په چار ويستحب الاسفار بالفجر سبول مس پروش مستحب ده مفشین وای له برات به زوره ا مفشین کې ویلي مفشین هغه وخت په چار دي کنه درنګ تحیر العصر دا کدی به ولګو چې ورکوین کې به پر مستحب دي نه هم ملي مېږي په طریقه د مفهوم مخالف سره چې کچېره واجب الماء وکړي دې پر به تخیر نه مستحب ده په وال وشو کو ځنه حالت کې دا غاست وو کنه تخیر وته مستحب ده چې په تخیر شي سګاټه وي مثلا دا ګاټه وکړي چې په لښکې انتظار وته کې په خیر وشو کې په اغلمی به په دسبو دی وکړي وای چې په وال وشو کې کنه به یې بنسته به په ته باندې بل مزنه کې یا کنه په خیر وشه کنه چې په سټي کې مې په سټ کې به جامه شي په جامه بل ملو کې وې چې به جامه کې یې څه کولستا او چې زالو کې خیر وخت کنه به به سک په دوشي مې به په جامه شي نه کله جامه امید وو یا د جامه ډېر ولي امید وو یا یې به امید وو کنه به وت تخیر مستحب ده چې څه پیدا په تخیر نه بیا تعجیل مستحب ده خدا خو د اخلاق دې مذهب له خبره خلاف ته چې تخیر و ته مستحب ده چې په تخیر سره پیدا وي لکه د ودسه پیدا ده په شی یا د تکفیر جماعت پیدا ده په شی یا د اکرا جمع پیدا ده په شی بلکې مش پر مدخ مطلقاً تخیر مستحب ده د زن المنزه چې مطلقاً تخیر مستحب ده به دې کې څه پای کې صاحب العادم الماء مستحب دی ورکوین کې دی به دې پر کنه چې دا امید لري ا دې پر جوړ چې دا قید اختراز دې پر نه ده چې که واجد الماو عادم المانو به دې پر کنه به تاجر مستحب ده ا دې پر نه بلکې دا د امام شفیع صاحب د مذهب نه اختراز ده ا دې پر دا ټکا ذکر شوی ده امام شفیع صاحب یې چې یو ځای یې بن نیمه می خو امید یې شته چې په اخر یې بمې یو امید یې شته بیا دا چې کړه تاجر وکړو بیا دا کړه زوړه وکړو بيو چې نه کنه دا ساي خو ما وشایا که چې دا دا زړه وکړو کنه بل کا وشایا اواز در ما کا وشایا که چې زړه دې وکړو ځکه چې هغه څه وزر نشته کې ثار نشته کنه ا دې خو یو ګناه وشتا کنه شاب اس په پخورې په ته بلې باندې پکې او چې انتظار په دې وکړي په اخر وشه کې په یبه په کنه چې حکمت تو هر ته پاده وس پکې دې پر خو کې تخیر مستحب کا ا دې په ځکه کې ځګول ده مستحب دې عادم لبا دې پر تخیر کنه یو طهارت ته تیمم ده بل طهارت ته دی او د سوله ده که نه تیمم طهارت خو اکمل طهارت او دی او د سوله اکمل طهارت ته چې پا باندې د لمز وشي که نه هې دې پر خدا تخیر مستحب شي چې وکې شي ادا په اکمل طهارت ته سره چا دې یبه ولا دا او د سوله ده فاسوار کتوامې فی الجماعت نه وګرځو دغه سجده سره لکه ته مې دور په جامل مده شي یو سجده یس اول وخت مشکشین شو کنه او دا امید ده چې زه انتظار وکړم اخر وخت کنه به به جامه پیدا شي چې پروشین می می په جامه شي کنه اې دې پر خو به تخیر مستحب ده یو نه بشي بیا وعن ابي حنيفه رحمه الله وبسم الله في غير روايه الوصول ان التخير حتم امام ابو حنيفه سيدنا وامام ابي سبحانه هره په مدرسه لکه متحقق او موجود سای ځکه چې اپوس وهو يرجوه او حال چې دی امید لري او امید نه مراد وکنه غالب ګمون نه مراد وه هسه وهم یا هسه کنه ما تا منو ول مراد بلکې غالب ګمون مراد ده چې دا غالب ګمون وي چې په خیر وخت مو ته به ملاويږي کنه دا داسې لکه چې شاید دا موجود ده بالفعل چې دا جاسوس دي کنه په سیا اسلام دې پر روغلي دي کنه وروته شلې مسلمانې تر وله فإن علمتموهن مؤمنات کتو سره یې کنه مؤمنه مالی مې شولې بیا فلا ترجعون الكفار کفار ته مور پس کوي کنه ما یو ګړه وشتا او دا کنه پنا ورکې سا او دا مسلمانې شولې مسلمانې وبلې سبیا د ایمان پته خو نه لګېږي یقیني پته خو ایمان نه لګېږي ځکه چې ایمان خو د زړه سره تعلق لري زړه ته څه پر خبر دی کنه چې زړه یو پښه وکړي چې تو پر شیا کلمات را دوه کتو کنه سې نه فهم نه فقط ته پر کلمات را کړیو کنه او بیا هم کنه خدای په کدی علم اطلاق مونږ کړه فإن علمتم مهنم ولاتن ان په یقین دا ویل شي او دی ایمان یقیني پته نشي لګیدره البته غالب ګمون پابند تل شي چې دا مسموره دوه مش ته مالی میږي کنه کلمه ترکه دول مدینه کنه داغه رولا کثیر نه دندر وتر شلا کنه غالب ګمون کدل شي خو یقین نشي کدل بیا په غالب ګمون علا په علم اطلاق وکړو فإن علمتمونا کتو سره کنه دا پته ولګی دا چې دې مسمون دي بیا فراق نه علم اطلاق کې پکا علم یقین ته ورسي ځکه چې ان غالب ورکل متحقق غالب ګمون دا سره لکه متحقق لکه موجود په اصله مسله باندې اعتراض ده دغه سړی چې دا یې به امیدوار ده په دې اول وخت شي چې به پیدا شي دا یې به په مینه لاندې دي دا به چې په مینه لاندې د دې کې پیدا دي او کدا کنه چې نه یو ملیا وریا دي کدا به دي چې په من به من له ته نږدې بستا د خو سره راته بینو تر ونه ده دا څنګه درکه چې غریب کوم دی یقین دی خو به کو تبلیغ تر ونه درکه چې دا مې دی چې دا دې کې بستا نږدې بستا بیا په څنګه دې به تلاش پې کو کاوال وخت وی کا خیر وخت په خیر وسانه تر عمره چې په دې به تل کنه یې به ته ځل نیو نیو سواله او که یو میلیون بریاوی یا په مینا ډېر ونه وریاوی بیا که یقیني موجود وي که نه یقیني دا وی ویني دا که مشکل هغه دریوب ده که نه خو یو میلیون وریا ده ته بینو ته راو ده کول وخت که خیر وخت وي ا دې مسئله په دې واسه موږ اعتراض وکړ سره کې مسئله وکړه چې دا یا تخیر ته مستحب ده یا تخیر ته کنه دا په دې باندې تخیر واجب ده هغه ته سوچ چې تخیر باندې واجب ده کنه په کوم سره چې واجب ته واجب کې یو مینه نه بریاوي نو ته دې نه تر ودا کنه که څوک دې کې نیوي کې بستا بیا تخیر ته عالمي ته جایز ده و دې په واجب چې نه تخیر واجب ده او که په مين نه ردی بیا سره تر ول ده تی بینه هدا پر جواب دا چې دا یې به امید او وریځ روله غر د مرولو وریځ روله کنه او د غریب کوم چې برو مورېږي برو مورېږي د غاړې به روشي دته کنه یې به پیدا شي بیا ځل کې خلاف جوړ کنه څوک چې تخیر مستحب ده په سرته کو انتظار ده وکړو بروته انتظار وکړو که برو مورېږي د غاړې مډې روشي کنه دا دې کې به نو ځاو داس مونږ وکړو و د نبی رسول چې دا به کې په وجه په دنیا کو په حال انتظار ده وکړو نو زه یې دا کنه یبه خو نه ورسېږي هو دا امید دا چې واده کې انتظار وکړو سیک ته روشي د کې ته بیروشي کنه کړوتی پړي به تروري په دې کې بونه کنه خلک استعمال کوله کچې دا یبه نه وري د لیارې به تون دي کنه که انتظار وته که څه کله شاره وري کنه بیا انتظار وجب دا بل چې نن د وجب مستحب ده وجه ظاهر وجه ظاهر ودادو چې ان العجز ثابت حقیقتا په دته به نشه کړه یا دا هغه تمیم سره ولو سره ولو مش پښین شو کنه یې به حساب شته هغه ته به نه بدوي چې مين به نه کې دا ګوشه ته بین به وته مين چې په هاته به نه کړل شي لکه ودا چې کړه وي اته دلیل چې لانه طهارت ضرورت لانه طهارت ضرورت ځکه چې تیمم دا طهارت ده خدا دې ضرورت ولا طهارت ده مجبوري طهارت ده ضروري طهارت ده تواره ته ضروري دغه ده که نه چې دی وجه نه توتې بین ولاړه چې بن وي او دې په توبو د مینځ پاره شوه ده دوی لیارې دي یا خو به د شرې د منځره خو سوي چې مینځ ماکا ځکه چې تو سره شرط پیرانه ده که نه تو سره یې بن شته چې او داس باندې وکې بیا او داس یې بیا او داس مینځ مکې دي منځنه به خلاص یې ان هغه خلاصوي چې نه مینځ کا او د لیکن او دا سره ته شرط کنه چې علم په پوکي شي بل مسکیا دا سره مين نشي کړه چې کړه پوک دی او دا ست نه وي نه دا وچ ور غرات ته ته بولته ور غرات ته کنه بل طریقه نشته د لیکن د مزم مطالبات ول چې هم خال میز به کې کنه علم د پر پر ضروري ده اما ته شرط کنه و ي ح ب د ا ت بين وتروكوي كان يابل مزنا خلصوي ا د ي وجه نه دغه تبين وایي چې یې مينه ته فرض ده کنه ها په د باندې فرض ده په د باندې یو کنه حق ته په د پیر ده کنه عین نه خلاصوي کنه اي مطالبه ونه کو چا میز وکا دا تو هرته ضروري ده او دا د اصل اصل فقه اصل ده چې و ضروري تقدر به قدر ضرورت ده کوم شي چې مجبورې دی وجه عمر الفي هغه په انداز د ټوله باندې مې چې سمره تو ټوله په انداز باندې مې کنه انا تیر زیتنا ټوله دا و چې دغه میز په تو فرض دین نه پله شو کنه ما بقيا شرط چې سپر دا شرط کې پوتي وي کنه چې عدم دې مالا سپر یې بني وي کنه ته پوکي بالکل پوکي پوکي کنه نه په دې کې ته بنه بو چې مشفین دې پر علاوه مدګار مزاپ باندې کا قضیه په باندې کا نظریه په باندې کنه ويتيمم صحيح في المصر اذا حضرت جنازه والولي وغيره فخاف ان يشتعل بطوالة ان تفوته صلاته جنوزاد و کنه سیک سړای مردا جنوزای روډ لا دای کا په جنازګاه شي کنه یو سای بیموران د هریخ دا دا یا کنه بودی دو شار دو دې کې باش سای می سپارم دا چې په داسې په سارې شي دا کنه دا سړي کای دی ولګولو دا اختراض بیمور نه اختراض نه دا رنګه فلمسر کای دی ولګولو دا اختراض می سپارم نه بلکې دا د نوعیت د مسئلې پر ولګولو چې بیمور د پر خواستې بین راو ده اصلې بین راو ده که نه چې بیمور وي دا رنګ چې په ښار شنه وي په سفر باندې وي که نه په کلي شنه وي بنشت آی د پر خواست راو ده که نه که جنازه وي که نه وي دا د بل قسم مسله ده چې که نه امارت عذر یا نشته او دا عذر یا نشته چې بنشته یبا موجود دي په استعمال به دا قدر ده چې دا کنه بیمور نه ده تندرسته یې به ضرر نه ورکوي که نه خو جنوزه حاضره شوله خو په اودسه پونې ټیم لګېدو دا وی چې کچېر زه دا یو به ته ورسو لاسو ته قدمه یو خو یا بوریا دي او بل په اودسه پونې خو ډېر ټیم لګېږي مخ په مینځې لوسینه بینځې ماسه یې کوي که نه جنوزه مې خو زر زر کېږي جنوزه مې پوتې به شي که نه دا خطرات چې وسراوي چې جمله پوتې کېږي به دې پرته بین راو دا دي که نه شي او زر ته بینو یې په مختلفو سره پروسه ته کنه په جزا په سره ورسېږي ته بینو تر ودا په سره تاریخ وی وي بده موجوده وي کنه ته بین والا شي تندرست لای په شار شي بیمورانه ده او دا یې کنه په شار شي با موجود دي خو و در داري که چې حجرزه حاضر شو الله ولي بل څه ته انتظار نه وي تا کو فخاف به دې ډېرېږي خپ نه مره غلې بمونده چې کچې په ودسه لاګیا شي جنزه به نه پوت شي مراد په تو کوله چوره جنزه ده دا چې یو تکبیر پته کېږي دوه تکبیر پته کېږي چې ټوله جز ذره پته کېږي کنه بیا تبین وته وته راوده لانها لا تقضا ځکه چې جنازه قضا نشته دې قضا نشته وروړه چې خیر دا کپوت شو زوم ته ګوش یا کړل شو کنه لکه نره وختي لمنځینه دا یو چې وشولا باس به دره وشولا به دې ثواب لته محروم شي لانها لا تقضا ځکه چې جنازه کنه قضا نشته او دا بدل ته نه پوتې کېږي دی کې بدل نشته چې دا کله اصل کې پوتې شي بدل به وکړي فيتحقق على وجه نه وجه ثابت شو کنه دا سا عاجز ده د یبین عاجز ده یبین نشي لای کنه ځکه چې جنزاو نه پوتې کېږي دې پر به تبین راو ده او یو دا کې چې اذا حضرت چې جنازه حاضر شوه چې جنازه به حاضره تبین شي ولا ځکه چې هو ویل الله تر بل په سر دی ولیا خو جنازه په توبه نشتانه جنازه می په توبه نشته ته سره وینم ته ولو دا درو کنه کله کله نو دا څه وکړه کبره ولې چالي کته وی چې تبین راو ده مریول نه مخراج دي چې تبین راو ده او بل چې ول ولی او غیره کنه چې دې جنازه چې کی مولیدا چې چا جنازه په اختیار شوه کنه اخر وی دې ګسړینا که خپل جنازه چې څنګه ان خو جزا نه پته کېږي د په اړه به د په اړه باندې جزا کېږي ان پر تبین نه دراو یا جنازه کې څنګه انتظار وته کو جنازه به راکړه چې د سند خیر نه وکول چې انتظار وته وکړه اگر کدا خبره نه مناسبه هغه انتظار وته کو به چاندار ته کو به تبین نه وترو جزا ته پرځي راو د دیو جن خو راو چې د جزا پته کېږي چا نه پته کېږي به تبین به کنه نه ترو به ابدا سره کې